بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد دي الله تعالى دي شكر دي عدا كول زايدة دي سعادته سعادت او زايدة نیکبختۍ چې موږ تاسو د قران کریم په مناسبت د قران کریم د حفاظ او د قدردانۍ په مناسبت راټول شوی یو او د علما او حضراتونه د قران کریم د فضایل په اړه د حفاظ کرامو د فضایل په اړه په ټولنه کې د هغوی د مرتبه او منزلت په اړه خبرې اورو الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د قرآن حق وپېژنو د قرآن علوم زده کړو د قرآن په احکام باندې عمل وکړو او د قرآن تعلیمات د خپل ژوند بڼه وګرځو د وخت د کموالي له امله زه ډېر خبرې نه کوم د قران کریم د فضایل په اړه باندې د حافظ د فضایل په اړه باندې او د قرآني علومو د حاصلولو په اړه باندې شیخ صاحب مخکې خبره وکوله زه د قرآن کریم د علومو د قرآن کریم د مفاهیمو د یو بل اړخ د یو بل بعد په اړه یې د تاسو په خدمت کې څو خبرې عرض کوم او هغه زما خپل خبرې نه دي بلکې زه چې دلته راتلم نو لراتګ نه مخکې ما د معالم فی الطريق یو دو فصله داسې سرسری مطالعه کړه او یو څو خاطرې یو څو ټکي مې ورنه برداشت کړ هغه مې د ځان سره راوړل نو دلته به د علما او حضرات وو دي د علم د طالبانو د راغل خلکو په خدمت کې عرض کما هغه بود چې زه غواړم له تاسو سره خبره ور باندې وکوم هغه دا دی چې کله قران کریم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو نو د قران کریم یو نسل وروزه یو نسل وروزه هغه نسل داس یو نسل و چې د قیامت تر ورځې به د کامل انسانیت مثال او مصداق امو وي هغه داسې یو نسل و چې په دنیا کې داسې یو انقلاب راوست داسې یو مثبت بدلون یې راوست چې تر څو دا دنیا ودانه وي دا انقلاب به سره ودان او دا به قایم وي دایم به وي هغه نسل اوس نشته خو د قیامت د ورځې تر قیام پورې به د هغوی آثار په انساني ټولنه کې نمایان وي ښکاره به وي انسانان به د هغوی په لاره باندې روان وي د قیامت تر ورځې چې قرآن موجود وي خلک به عمر رضی الله عنه یادوي خلک به علي رضی الله عنه یادوي خلک به ابوبکر رضی الله عنه یادوي خلک به بلال رضی الله عنه یادوي خلک به سلمان رضی الله عنه یادوي خلک به عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه یادوي خلک به ابن زبیر رضی الله عنه یادوي خلک به ابو دردا رضی الله عنه یادوي خلک به دغه مثل یادې د مثال په تور خلک به په خپل اولادونو باندې د اعتزاز او افتخار د وجنه د دې خلکو نمونه ږدي خلک به په خپل مساجد باندې د دې خلکو نمونه ږدي خلک به په خپل جبهات باندې په خپل خارونو او کلو باندې د دې خلکو نمونه ږدي خلک به په خپل مکاتب او مدارس باندې د دې خلکو نمونه ږدي خلک به په خپل کتابونو کې د دې نسل تذکره کوي د نسل جاهلیت لمنځه یووړ د نسل نور خور که په دنیا کې د نسل زاړه تمدنونه او دغه جاهلی آثار د لمنځه یوړل او انسانیت له نوې تمدن سره لداسې مفاهیم سره لداسې اخلاق سره لداسې رویشونو سره لداسې نظام او حکومت سره آشنا کړ چې سراسر خیر دي سراسر مثبت دي منفي ورکه نشته او بل اخر دا نسل داسې نسل و چې الله ور ناراضي او نه یوازې دا چې الله ور ناراضي و بلکې الله تکرما تفضلا د دوی په حق کوي چې دوی هم له معنی راضي دي دا چې انسان له الله نه راضي دا دونه ډېره مهمه خبره نه ده خو چې الله وايي دوی له معنی راضي دي دا د هغوی په حق یو بل منزلت او منقبه الله فرمایي رضي الله عنهم ورضوا عنه الله له دوی ناراضي وو دوی له الله ناراضي دا داسې یو نسل و چې رب العالمین چې د چا ایمان قبلول غواړي او د چا ایمان قبلوي نو بیا ورته وایي چې که دا ایمان دې د دغه نسل غوندې ایمان وي نو بیا یې منم او که دا ایمان دې د دوی غوندې ایمان نه وي د دوی په معیارونو ایمان نه وي د دوی په کیفیت او طریقه باندې ایمان نه وي دا ایمان بیا ماته د منلو نه ده فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا که دا خلک ایمان راوړي په هغه شکل باندې په هغه طریقه باندې په هغه معیارونو باندې په هغه مؤمن به باندې او په هغه کیفیت باندې چې تاسو ایمان کراوړی دی صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بیا دوی د هدایت لاره نیولې استاد سید قطب په معلم فی تاریخ کې به هغه یو پښتنه مطرح کړي هغه وایي چې دغه نسل بیا ولې تکرار نشو دغه نسل چې دونه ښېګڼې درلودلې دغه نسل چې دغه ډول انقلاب راوسته دغه نسل چې په انسانیت باندې دومره احسانات ودرلودل دا نسل چې د قیامت تر ورځ به لکه زلان د ستوري د ټولنو په ژوند کې همداسې ځلیږي د معرفت په اسمان کې به دوی همداسې روښانه وي دا د یو نسل په حیث بیا ولې تکرار نه شو د افرادو په حیث په هره ټولنه کې یو کس نیم داسې را پیدا شو په هر زمانه کې داسې یو څوک را پیدا شو چې د هغوی یادونه یې را تازه کړل د دین تجدید یې وکاوه دین یې خور کړ د ګمراهۍ تشخیص یې وکاوه د ګمراهۍ مخنیوی یې وکاوه د ټولنو د تبصیر او د لارښوونې لپاره یې مهم اقدامات وکول خو یو نسل تر نسل دا نسل تکرار بیا نشو چې یو ټوله ټولنه دې د هغوی د ټولنې په څیر باندې شي هغه وایي چې دا ټولنه د صحابه او دا ټولنه هم د قران جوړه کړې و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او لارښوونه جوړه کړې و نو دا قران خو دا اوس هم موجود دی په هغه شکل موجود دی یو حرف ورنه نه تبدل شوی او نه کم شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث په امام شکل موجود دي بلکې تر هغه هم په جامع شکل موجود دي ځکه په هغه زمانہ کې به له یو چا سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې حدیث و خو له نور سره به هغه حدیث نه و هغه بل چا سره و یو صحابي به حدیث اوریدلی و او بیا شام ته تللی و په شام کې به واستوګن شوی و هلته به وفات شوی و د عراق خلک د خراسان خلک ولغه حدیث نه خبره و یو صحابي به حدیث اوریدلی و هغه به ایران او خراسان ته او ماورالنهر ته راغلی د جهاد دپاره هلته به وفات شوی و هغه علم او حدیث به یې د ځان سره خراسان او ماورالنهر ته راوړی و د مصر او د افریقا خلک به ورنه خبر نه و خو د نن زمانې مسلمانان په یوه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو احادیثونه او د ټولو آثارونه او د صحابه کرامو د ټولو اقوالونه برخمن دي ځکه په یو وخت دا ټول په کتابونو کې موجود دي علما را جمع کړي تنقید کړي دغه په اساني دوبانه خبرې کړي دغه ضعیف او کمزوري او جعلي اصلي دا ټول ورته معلوم کړي نو احادیث هم ټول موجود دي قران هم مکمل موجود دی اسلامی تعلیمات هم موجود دي تفاصیل یې هم پوره شوي دي یو شی چې کم شوی دی اوس نشته او په هغه وخت کې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شخص مبارک نو وی آیا دا نسل چې نه تکرارېږي او دا نن چې د صحابه او اخلاق د صحابه او ژوند د صحابه او علم د صحابه او کردار د صحابه او نظام د صحابه او حکومت د صحابه او تعامل په ټولنه کې ناراضي وي تاثیر دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې نشته وای نه داسې نه ده دا دا علت وی بې ځایه ده دا سم نه دی هغه د عقلي او نقلي دلایل په دې باندې بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شتون دا ضروری نه ده د هر زمانه لپاره ځکه وای ک د رسول الله صلی الله علیه وسلم شتون د هر زمانه لپاره ضروری وای او د هغه د نشتون لوجه نه د خلل پیدا کېدای نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی په یو وخت ټول انسانیت ته نه لېږل یوازې یو کلی یو قوم ته لېږل دی به پکې و ځکه وخت چې دی لېږل ټول انسانانو ته ده او اوسېږي په یو محدود ځای کې او د نور خلکو ته رسیدګي نشته خو الله تعالی امر ډول علم ته غواړي امر ډول تقوا ته غواړي امر ډول ایمان ته غواړي امر ډول دین ورنه غواړي امر ډول مکلفیتونه ورسپاري ورته نو د دې معنا دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شتون په هر وخت او په هر ځای کې دا ضروری نه ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو وخت هر چېرته رسیدګي نشو کولی الله ټول انسانان په دغه قرآن مکلف کړي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تګلاره منلو یې مکلف کړي دي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه وخت هر چاته رسیدګي خو نشو کولی هغه په یو محدود ځای کې به لکه څنګه چې د دې محدودې سیمې خلک د په وینا منلو باندې مکلف وو د هغه سیمې خلک هم کټ مټ هم دغه ډول مکلف وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زرګونو کیلومتره لرې پراته نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شتون نشتون داوی د دې خلل باعث نه دی د دې خلل علت نه دی چې دا نسل نه تکرارېږي او کچیرته وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم شتون د دغه نسل د تداوم او د تکرار لپاره ضروری وای نو بیا به الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وفات کاوه دی به انداسې ژوندی پرېښی او تر څو چې قیامت قایمېده د نسلونه به یې روزل همداسې به یې لارښوونه ورته کوله دا چې الله دی وفات کړی دی او د ده وفات متحقق شوی دی د دې معنا دا ده چې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات شتون په هر زمانه کې ضروری نه ګڼي نو قران مکمل دی وسمشته احادیث مکمل دی وسمشته د دین معلومات مکمل اوسم د مسلمانانو په منځ کې شته نو دا نسل بیا ولې نه تکراریږي دا د صحابه غوندې ټولنه بیا ولې نه جوړیږي د قرآني نسل چې په هغه وخت کې جوړ وو د قرآني انقلاب چې په هغه وخت کې قائم شوی وو دا ولې بیا نه تکراری دا تداوم ولې نه پیدا کوي هغه وی دلته یو درې خلل موجود شوی درې عامل موجود دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه نه ورسته د صحابه کرامو د زمانه نه ورسته یو درې عامل پیدا شول درې اسباب پیدا شول چې هغه اسباب د دغه نسل د بیا تکرارېدو مخه ونیوله هغه درې عامل یا درې اسباب هغه څه شي څه شي دي اول عامل وېدا دي چې په هغه وخت کې صحابه کرامو یوازې او یوازې قران کریم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د هغه تابع دي دا د اخذ او د تلقی مصدر ګڼل بس او بس یوازې د امدې چینه نه ځان خړوباوه علوم او معرفت یې فرهنګ او تمدن یې اخلاق او انسانیت یې یوازې یوازې لامدې منبع هم دې مصدر نه اخیستل لبل مصدر او لبل مرجع نه اخستل بل سرچینه ته رجوع نه کوله دا نه ویل چې تقوا او عبادت له قران اخلم خو اقتصاد له کپټالیزم اخلم دا نه ویل چې رسم او رواج په خپل د مدینه واخلو فرهنګ او تمدن به د رومیانو د یونانیانو یا د فارسیانو واخلو دا یې نه ویل چې احکام به د قرآن واخلو خو تزکیه او روحانیت او معنویت دا به د هند د بودایت او د هندویزم نه واخلو یا به دا د پخواني مسیحیت نه واخلو یا به د یهودیت نه واخلو بلکې هغوی د ژوند په هر اړخ کې اخذ او تلقی دا یوازې او یوازې د قران نه کوله په هغه وخت کې د تلقی مصدر یو سرچینه د اخذ یو منبع یو ګډوډي ورکه نه راغلي اختلاط د مصادر ورکه نه راغلي دا نه و چې یو څه د قرآن نه اخلم څه بیا د تورات نه اخلم لکه اوس زمانه کې څه د انجیل نه اخلم څه د کمونیزم نه اخلم څه د لیبرالیزم نه اخلم څه د دیموکراسۍ نه اخلم څه د هیومنیزم نه اخلم څه د نشنلیزم نه اخلم څه د خپل عنعنې او کلتور نه اخلم څه د رسم و رواج نه اخلم څه بیا د خپل خواهشاتو نه اخلم او بیا په د دې ټول نه مکسچر جوړوم د دې ټول نه یو معجون او مخلوط جوړوم په هغه باندې بیا د اسلام نوم کدم او بیا د هغه نه زه دا توقع کوم چې اوس نو زه د صحابه باندې نسل تکرار کله چې مصادر متعدد شول د تلقی څه د هندویزم نه راګټ شو څه د اسرایلیاتو نه راګټ شو څه د د بودایت نه راګټ شو څه د مسیحیت نه بیا راوګرځېدل څه د فارسیانو نه راوګرځېدل زه مثالونه وروسته درته وایم چې د فارس تر اوسه پورې څه شی په من کې د من په ژوند باندې حاکم دي تر اوسه پورې خلک د جاهلیت نه ورځ لمانځي تر اوسه پورې خلک د توروز په قداست باندې قانع دي تر اوسه پورې خلک د قران ترڅنګ د اسلام ترڅنګ د زړې زمانه جاهلیت ته رجوع کوي او د جاهلیت رموز او آثار تقدیسي تر اوسه پورې خلک بودا ته په تقدس باندې قائل دي تر اوسه پورې په مات شوی بودا په اوخ کې توي تر اوسه پورې د زوړ آریایت او زړه آریانیات آریانا د خپل افتخار یو مصدر او منبع ګڼي د زاړه جاهلیت نه بیلتون نه دی اعلان کړی غواړي چې نننی اسلام د خپل زاړه جاهلیت سره پیوند کی او دواړه ته یو ارزښت ورکي بلکې قرآن او اسلام دا یو عارضي ارزښت وبلی او اصل خپل په آریایت کې اصل خپل په بودایت کې اصل خپل په مزدکیت کې اصل خپل د اسلام نه په ما قبل ادیانو کې په هغه کې ولټي نو په هغه زمانہ کې د تلقی مصدر یو او دا کار داسې نه و چې هغه نور تمدنونو ته رسیدګي نه کوله یې نشو کولای خو کتابونه په هغه وخت کې موجود وو د فارس کیسې او اسطورې په هغه وخت کې موجودې وي د روم فلسفه په هغه وخت کې موجوده وي د یونان فلسفه په هغه وخت کې موجوده و او د دوی سره په پوله په شام کې پرته و د فرعونیت پاتې شونې د دوی سره په پوله په مصر کې پرته و ښه ډېر تمدنونه و یهودیت د دوی سره په کلي کې پروت و تورات د دوی په کلي کې لوستل کېدل احبار د دوی سره په کلي کې پراته و رهبان د دوی د سیمې نه شاوخوا راتاو مسیحیت د دوی په کلونو کلونو باندې همسایه و نو دا متاثر کېدل ولې نه ځکه چې دا یو قصدي کار و شریعت دوی نه پرې خودل چې د بل چا نه اخذ وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته اجازه نه ورکوله چې د بل چا نه اخذ وکړي نن خو په لوی لاس د من په نصابونو کې پردي مصادر راګډ کړي دي نن خو د بشر د حقوقو اس نړیواله اعلامیه د من په تعلیمي نصاب کې شامل ده هغه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه چې په اتلسمه ماده کې د دین د انتخاب حق هر چا ته ورکوي چې هر څوک د ځان لپاره هر ډول دین اعلانوي هر ډول دین غواړي چې نن يهودي کیږي سبا مسیحي کیږي بل سبا هندو کیږي بل سبا بودای کیږي بل سبا کمونیست کیږي بل سبا بیرته اسلام ته راګرځي بل ورځ بیا بیرته ورنوځي دا د مسلم انساني حق ګڼل شوی دی ځکه خو په شپږمه او اومه ماده کې د بشر د قانون اساسي د بشر د حقوقو نړیوال میثاق منل د دولت مکلفیت دی او د بشر د حقوق د نړیوال اعلامیې په اتلسمه ماده کې د دین انتخاب د هر چا حق دی او د دغه بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیه د تفسیر او د تعبیر حق هم یوازې او یوازې ملل متحد ته حاصل دی لکه هم دغه د بشر د حقوق د نړیوال اعلامیه په نهویشتمه ماده کې د جیم په جز کې وګورئ الته لیکلي چې د دې اعلامیه تفسیر او تعبیر یوازې او یوازې هغه صحیح ده چې ملل متحد یې کوي هیڅ چاته دا حق نه دی ورکړی چې زه د اسلام مطابق تعبیروم او بل وایي زه د يهودیت مطابق تعبیروم بل وایي زه د مسیحیت مطابق تعبیروم بل وایي زه د هندویزم مطابق تعبیروم هغه نه دا چې چا وضع کړي یوازې عمل جهت یې د تفسیر او د تعبیر حق لري رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته اجازه نه ورکوله چې له نورو مصادرو نه اخذ وکړي یو مثال مشهور مثال دی د عمر رضی الله عنه امام حافظ ابو يعلى په خپل مسند کې د حدیث شریف روایت کړی دی له حماد او غبي الشعبي او غل جابر رضی الله عنه روایت کړی چې عمر رضی الله عنه په مدینه منوره کې د تورات یو پاڼه راخسته و هغه لوستله د تورات یو صحیفه چې په لاس ورغله هغه لوستل کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی چې وای کتل چې دغه په لاس کې اوسې دی عمر دا دې څه په لاس کې دی وای دی الله رسول د تورات یو صحیفه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا سه په غصه او په غضب شو ورته چې مخ مبارک تک سور شول دی غصه نه ولی هغه نه غوښتل چې د اسلامي معرفت سرچینې د متعدد شي هغه نه غوښتل چې پردي مفاهیم د په اسلامي معرفت کې را داخل شي هغه نه غوښتل چې دغه نسل د بل چا له فکر او فرهنګ نه متاثر شي دا یو نبوي اقدام و کله چې دغه نبوي اقدام منګه پرې خو کله چې دغه نبوي نبوي اقدام ته موږ التزام و نه درلود پر دې مفاهیم پر دې عقاید پر دې برداشتونه پر دې نظریات د موږ په فکر او فرهنګ کې را داخل شو نو بیا هغه نسل تکرار نشو رسول الله صلی الله علیه وسلم د غصې په حالت کې ورته فرمایي إنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني قسم په الله چې کوم موسی رب موسی عليه الصلاه والسلام ژوندې وای او د تاسو په منځ کې اوس موجود وای نو هغه ته دا روان نه و مګر دا چې یوازې او یوازې د ما تابعداري دي کوي یعنی هغه تورات چې د الله حکم وو او الله په یو ځل باندې موسی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړی و امغه به هم پریخی و هغه کتاب چې په د نازل شوی د خلکو ته رسولی د شریعت بیان کړی د په لار کې هجرتونه کړي د ویرې تیرې کړي دي د هغه باندې نسلونه روزلی و امغه به پریخی و یوازې قران به ایمان کله چې د دین د تلقی مصادر متعدد شي او پردي مفاهیم پکې راګډ شي بیا دین دین نه پاتې کیږي هغه نه بیا بل شی جوړیږي او په هغه دین باندې چې بیا کم نسلونه روزل کیږي هغه بیا صحیح مسلمان نسلونه نه هغه بیا جعلي مسلمان نسلونه دی غوي په دین کې دی غوي په تدین کې دی غوي په اخلاق کې د اسلام خالصیت نه وي هغه ذکر یا په اسانه لپاره سره پیوندونه که کمونیزم ورته راشي بیا د کمونیزم په شعارونو تیر وځي که لیبرالیزم ورته راشي د لیبرالیزم په شعارونو تیر وځي که دیموکراسي ورته راشي د دیموکراسۍ د بیرغ لاندې ودرېږي که صلیب ورته راشي د ډالرو باران پې جوړ کړي بیا د صلیب لاندې هم ودرېږي هیڅ شرم او حیا نه ورځي چې د صلیب د بیرغ لاندې ونه درېږي ولې ځکه هغه په دې معتقد نه دی چې د اسلام مصدر دی یو وي د تلقي او د اخذ مصدر دی یو یي نو وای کله چې دغه ډول اختلاف د منابع او د مصادر راغی نو بیا څه پېښ شول د وخت په تیریدلو باندې په اسلامي ټولنه کې د اسلامي معارف او د اسلامي عقیده او د اسلامي احکام او خالصیت لمنځه لاړ د یونان فلسفه راګډه شوه د فارس اسطورې پکې راګډې شوې د هند خرافات پکې راګډ شول او د نو مسلمان شو ټولنو چې کاغه افغانانو که هندوانو که ترکانو که کردانو که بربر او که عرب او که هر څوک وو خپل رسم او رواج او زاړه عادت او پخوانی جاهلیتونه د یو څه برخه د ځان سره وساتل د د د تاریخي میراث په نامه د فرهنګ په نامه د کلچر په نامه د زړو عنعناتو په نامه د ملي ارزښتونو په نامه دا شیان د ځان سره وساتل او د وخت په تیریدلو یې د شیانو تر اسلام سره پیوند ورک وخت چې پیوند ورک ورته نو اسلام خالص پاتې نشو خلکو جاهلیت ته تقدیس وکاوه خلکو جاهلیت محترم وګاڼو نو ځکه بیا هغه برکت پاتې نشو هغه نسل بیرته تکرار نشو نو یو عقاید بدل شو تصورات بدل شو انګیزې د خلکو بدل شوې ځکه چې مصادر بدل شوی وو نو بیا هغه نسل تکرار نشو دویم عامل وای دا دویم عامل د دې نسل د نه تکرارېدلو چې د تلقی او د اخذ او د منلو د کیفیت او څرنګواله یې بدل شو په هغه زمانه کې به خلق قرآن په دې خاطر باندې لوسته او په دې روحیه به یې لوسته او کوته به یې چې الله ما ته څه پکې ویلي دي الله مې له څه پکې منې کوي څه راته پکې وایي څه ته مې تشویقوي او له څه مې ویروي له څه نه کرکه دې ما په ذهن او زړه کې راچوي خو د اوس زمانه خلکو یا د ورستیو زمانه خلکو یې قران د علم په نیت باندې ولوست د معلوماتو په نیت ولوست د فرهنګ په نیت ولوست د تفاخر فی العلم په نیت باندې ولوست او قران دی علمی ذوق په خاطر باندې ولوست د عمل په خاطر ونه لوست ځکه خو ګوري یو څوک په شیخ الحدیث وي خو د توحید په صف کې به ولاړ وي یو څوک په حافظ د قران وي خو د سلیب ټوپک به په وګ باندې کوي یو څوک په شیخ الحدیث وي پروفیسور به وي د دین متخصص به په شریعت کې دی اصول دین نه به فارغ شوی خو هغه به شریعت په ځای باندې وضعي قوانین ولست وړاندې کوي ټولنه ته وړاندې کوي د امریکا د غرب فرمایشات براخ دي په قوانینو کې به هغه دننه کوي او بیا خپل ولس په هغه باندې مکلف کړي سپینه پګړۍ به په سری سپینه ګیره به په مخ باندې ولی ځکه د قرآن د منلو په نیت باندې نه د لوستلې د شهادت نامې او دکتورا په نیت باندې لوستلې د دې منصب او علمي تفاخر په نیت باندې لوستلی د په دې نیت نه دی لوستلی چې الله مې پکې له څه منې کوي او الله څه راته پکې وایي نو ځکه خو هغه نسل نه جوړي په هغه زمانه کې صحابه و کرام وبوي قرآن د عمل په نیت باندې لوست او داسې به ګڼل چې د قرآن هر یو دوی بېلابېل مخاطبه یي هر یو به داسې ګڼل چې د قرآن ما ته نازل شوی ما ته پکې یو څه دي زه باید ځان پرې خبر کړم نو وای ځکه د وخت په تیریدلو د قران په دوی کې جذب شو د قران د دوی د ژوند بڼه وګرځیده د قران کریم په دوی د ژوند دستور شو او دوی هر یو بیل بیل د قران عملی مصداق شو دوی د قران تمثيل وکاوه په خپل نظام کې په خپل اخلاقو کې په خپل تصرفاتو کې په خپل فتواو کې په خپل سیاسي اجتماعي عسکري اقداماتو کې د ژوند په هر اړخ کې دوی د قران تمثيل وکاو نو ځکه خو علما وايي چې صحابه کرام به یې داسې و چې هر یو یې كل واحد منهم كان قرانا حيا يمشي على وجه الارض وی هر یو داسې و لکه یو ژوندی قران چې د ځمکې په مخ باندې ګرځي خوش خو الله ورنه ناراضي کېده رضي الله عنهم الله نه دي چټي خلکو ناراضي کېږي الله نه مقصر خلکو ناراضي کېږي الله نه کم خلکو ناراضي کېږي چې په مرتبه کې کم نه دي خلکو دی الله سره رابطه داسې ټینګه کړې و چې الله به څه ورته وفرمایل دوی به ومنل نو بس الله به دوی سید و الله به دوی بادار و دوی به الله مریان و بندگان به دی الله په بند کې به لګي بند نه به دی وتلو کوشش نکاو ځکه دوی بندگان آزاد نه و دوی عبید و عبید عبد و عبد هر یو به دوی عبد و او د خپل مولا د امر منتظر به چې الله څه راته وایي مولا مې څه راته وایي چې وایي کوم او له څه مې منې کوي و یم دغه وجه ولکه چې ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې موږ په یو مجلس کې د لس آیتونو نه زیات نه اخیسته وې دا ځکه ځکه به دوی زیات نه اخیسته چې زیات یې اخیسته نو خو بیا د عمل لپاره پیټه درنې ده بیا باید په ډیرو شیانو عمل کړی نو عمر به اخیسته چې عمل به یې کاوه په هغه باندې عمل وکړ د تطبیق لپاره به اخیسته د تفاخر لپاره به نه اخیسته د شهادت نامې لپاره به نه اخیسته په امتحان کې د ډیرو نمبر اخیستلو لپاره به نه اخیسته نو قران به یو نزد کاوه چې عمل به یو باندې کاوه نو د وخت په تیر دلو باندې د قران د دوی په ټولنه کې عملی شو د دوی ټولنه د قران تمثيل شو د دوی د ټولنه د قران مصداق شو نو ځکه خو الله ناراضي شو او د دوی د انقلاب د دوی د بدلون یو تلپات بدلون شو او د قیامت تر ورځې به دغه آثار او برکات پاتې وي او انسانان به په هغه باندې سعادتمن وي د او زمانی د خلکو د تلقی او د اخذ او د منلو د اوریدلو کیفیت ته بدل شو حافظ بشي متدین کیږي بنا شیخ الحدیث بشي عامل بالحدیث کیږي بنا شیخ القرآن بشي عامل بالقرآن کیږي بنا مفسر بشي رادیو تلویزیون ته راووزي خو په کور کې به دیموکراسي حاکم وي د ښځو لباس یې د بچیانو لباس یې د کور ژوند یې عاید یې تنخوا یې اخلاق په دې کې به حلال او حرام د روا او د ناروا التزام نه وي پکې ځکه د دې منصب لپاره او د علم لپاره د معلوماتو لپاره د فرهنګ لپاره د قرآن لوستل تر څو پورې چې قران ته موږ به ته په زړه روح راونه ګرځو خپل یې په هغه ډول زده نه کو اولادونو ته یې په هغه ډول زده نه کو خزو ته یې په هغه ډول زده نه کو ټولنه ته یې په هغه ډول ورتلقین نه کو په خپل یې عمل ډول تلقین نه کو به ته موږ نه راګرځو دا امت به په هغه څه باندې عزتمن کیږي چې د دې امت اولنی خلک ور باندې عزتمن شوی وو او دا ایمان به هغه وخت الله ته د منلو وړ وي چې د هغوی غوندې ایمان شي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا دریم عامل وي دا نه پېښ شو چې دا قرآني انقلاب د قرآني نسل بیا نه تکراري د صحابه غوندې ټولنه بیا نه جوړیږي هغه وي دا ده چې په هغه زمانه کې به چې څوک مسلمان شو نو له خپل ماضي سره به ټول روابط قطع کړ دا به نه ویل چې دا مې نو پخواني عنعنات دي دا به نه ویل چې دا مې تاریخي موروثات دي دا به نه ویل چې دا مې نو پخواني ملي ارزښتونه دي دا به نه ویل چې دا نو پخوانی فرهنګ د اعتبار په خاطر یې ساتو دا مې نه ویل چې دینه د زړې زمانې تاریخونه زده کوو نه هر هغه څه چې د دې د مسلمانې دو د ورځې نه پخوانی و هغه ته به د کرکې په نظر کتل د شک په نظر به کتل د نفرت په نظر به ورته کتل د ترک په نظر به ورته کتل له هغه نه به تېښته کوله کوشش به نه کاوه چې اسلام ته او جاهلیتونو ته سره پیوند ورکړي کوشش به نه کاوه چې پخوانی دین پخوانی اخلاق پخوانی عنعنات پخوانی رواجونه پخوانی فکری او اجتماعي ارزښتونه دا وساتي او د اسلام سره یو ځای کی او یو ملغوبه او یو یو یو مختلف شی ورنه جوړ کړي نه هر څه چې پخوانی و هغه به لغو کړل نو او هغه ته بیرته ورګرځیدل به داسې ګڼل لکه اور ته چې ورګرځي لکه څنګه چې سړی له اور راوتلی او بیرته اور ته نه ورګرځي همدغسې به دوی له راوتلي جاهلیت نه بیرته هغه جاهلیت ته نه ورګرځېدل خو د دې زمانې خلکو څه وکړه د دې زمانې خلکو د خپلو جاهلیتونو سره رابطه نه یوازې دا چې بیرته چې پرېکړه نه کړه بلکې بیرته ورسره تازه کړه پخواني جاهلیتونه یې راوسپړل چې د ځمکې لاندې بوتان و هغه یې راوسپړل چې معابد یې و هغه یې راوسپړل چې کتابونه یې و هغه یې بېرته راوسپړل ترجمه یې کړل طبع یې کړل چاپ یې کړل دایرة المعارفونه یې ورته جوړ کړل اکاډمیان یې ورته جوړې کړې د مصر خلکو خپل زوړ فرعونیت تازه کړ د عراق خلکو خپل زوړ بابلیت تازه کړ د فارس خلکو خپل زوړ زردشتیت او خپل زوړ مزدکیت او معنویت د معنی دین دای تازه ک نوروز تر هر ورځ مقدس وګاڼه افغانانو ته یو برخه بدبخت خلکو غرب زپل خلکو د غرب له فرهنګ نه او متاثر خلکو د مستشرقینو شاګردانو چې د هغه نه او د فکر نه متاثر شوی و زوړ بدایت ورته راوس پراوه اډه یې ورته راویستله بودا یې ورته تقدیس که مخته مخته که د ظاهر زاړه جاهلیت آثار او بوتان یې داسې مقدس وګڼل چې د بوت قطعا قیمت نه تعینېږي هغه بوت چې باید پایمال شي هغه جاهلیت چې باید هیر شي هغه زړه عادات چې باید انسانان مسلمانان ورنه خپل بیلتون اعلان کړي هغه یې بېرته په نصاب کې ور شامل کړ دغه لپاره یې تحقیقات او څېړنې تر سره کړې دغه لپاره د ملي بودیجې نه یو لوی برخه تخصیص شو ترڅو زوړ جاهلیت په نوي رنګ کې راوس پړلای شي او بیا نوي نسلونه د هغه سره پیوند کړی شي اسلام د هغه لپاره یو عارضي او راغلی شی وګڼل شي او اصل یې ورته په بودایت کې معرفي شي چې د تاسو اصل خو د بودا سره تړل د تاسو اصل خو د زمکه لاندې خښ دی هغه را وسپړ د صحابه په زمانه کې به د جاهلیت سره پیوند اخیستل د عیب ګڼل کېده نن د جاهلیت سره پیوند اخیستل موږ ته د افتخار په حیث باندې تلقیني د موږ په نصابونو کې د موږ په ټولنو کې د موږ په رادیوګانو تلویزیونونو کې د موږ په تش په نامه د مفکرونو لخوا خلکو ته د ارزښتمنو شیانو په حیث باندې وړاندې کیږي او کوشش کیږي چې د قران نه د حدیث نه د عقیده نه د ولا او برا د مفهوم نه د اسلامي اخلاق نه د جهاد نه د دین خلک منصرف کړي شي او بیرته د بودا په بوتانو پورې وتړل شي او بیرته د زمو کلام د جاهلیت په آثار پورې وتړل شي لمسجد له رخ بدل کی او د بودایت معبد ورته مقدس کار کی له مسجد نه مخ بدل کی د زاړه مجوسیت او د زردشتیت آتش کدی ورته په بلخ او نور ځایونه کې محترم او مقدس معرفي کړای شي د جاهلیت سیلاب را روان دی نو ځکه خو په اسلامي نړۍ کې د صحابه غوندې نسل بیرته بیا وی تکرار نشو وجه څه شي ده وجه دا ده چې په هغه زمانو کې به خلکو جاهلیت پرې خوده د نراوتل به د نن زمانه خلک کوشش کوي چې بیرته د جاهلیتونو سره ځان وتړي یا نظامونه کوشش کوي وزارتونه کوشش کوي مفکرین کوشش کوي د غرب له خوانه تربیه شوي نسلونه کوشش کوي چې خلک د اسلام نه منحرف کی او په معاصر او زړو جاهلیتونو پورې وتړي ورونو تر څو پورې چې موږ تاسو ډېر ته قرآن ته او د صحابه او ژوند ته عهد سلف ته هغه خلکو ته چې الله ورنه راضي وو د هغوی اعتبارات او معیارونو ته بیرته صادقانه رجوع ونه کوو بدلون نه راځي د بدلون نور ټول لارې دا اس خوش دي تیر وستلو لارې دي د بدلون نور ټول شعارونه کاغه نشنلیزم دا او کاغه هیومانیزم دا او کاغه دیموکراسي دا او کاغه وضعي قوانين دي او کاغه نور هغه اعتبارات چې د غرب له خوا رامنځته شوي دي او هغه قوانين چې د غرب له خوا ایجاد شوي او په موږ تپل شوي په هغه کې نه سعادت شته او نه خیر شته دا ټول جاهلیت دي او جاهلیت دې ته نه وایي چې سړی د جاهل په څه دی نه پیږي لیک لوست نه شي کولای جاهلیت وای وای څه شي ته جاهلیت معنا استاد محمد قطب کړی ده په جاهلیت القرن العشرین کتاب کې هغه وای الجاهلیت عدم الاهتداء بهدی الله جاهلیت د الله هدایت نه منلو ته وایي دا چې بل ته هر څه کې دکتورا او فلسفه ولري خو چې د الله هدایت نه منې ته جاهلی الجاهلیت عدم الاهتداء بهدی الله دا نو ټول جاهلیتونه دي یوازې قران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تګلاره او د صحابه کرامو عمل د هغه فهم او د امت د پیشوایانو او د امت د امامانو د اهل سنت والجماعت د فکر مطابق د اسلام فهم دا د سعادت لار ده ترڅو چې دې ته موږ نه راځي ګرځېدلی اولادونه دې ته نه راګرځولي نظام په دې نه جوړ کړی موږ نه د سعادت په لار تللی شو او نه د ښې ورځې مخ لیدلی شو هر څومره چې پیوندکاری د موږ په نظامونو کې په فکرونو کې په اخلاقو کې په تمدنونو کې زیاتېږي هماغومره به د شقاوتونو د بدبختیو کړکۍ او دریڅې موږ ته نورې راخلاصېږي په همدې ځای باندې زه خپله خبره خلاصه کوم الله دې تاسو ته اجر درکړي چې ماته مې خبرې کول فرصت راکړي او الله دې دغه ډول نیک او بختور مناسبتونه بیا به تکرار کړي چې د موږ اولادونه د قران حفظ وکړي او موږ په هغه باندې ونازيږو افتخار ته وکړو د هغه د قدردانۍ لپاره دغه محافل جوړ کړو